خو د دې قرآن په اورولو نصیحت کوونکی او پند ورکوونکی اوسه چې چېرته کوم څوک د خپلو کړو وړو په ګناه کې اخته نه شي او اخته هم په داس حال کې چې د الله پاک نه دغه د ژغورلو لپاره کوم ملاتړ او مرستندوی او سپارښت کوونکی نه وي او کاغه د هر ممکن شي په فدیه ورکولو د ځان خلاصول وغواړي نو هغه به هم پر تا قبول نه کړای شي ځکه چې دا چې خلق به د خپل عملونو په نتیجه کې ونیول شي او هغه ته به له حق ته د خپل انکار مجازات کې د څخلو کوټې دلې او به او دردناک عذاب ورکړل شي كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى إلى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين اے محمد له دې څخه پوښتنه وکړه آیا موږ له الله نه پرته هغه وبلو چې نه موږ ته ګټه رسولی شي نه زیان او کله چې الله پاک موږ ته سمه لاره راښودلې ده نو آیا موږ اوس په خپلو پوندو شاته وخوځېږو آیا موږ خپل حالت دغه چا په څیر کړو چې شیطانانو هغه په بیدیا کې لار ورکې کړی وي او هغه حیران دالحان د ګرځي را ګرځي په داس حال کې چې ملګری ورته ناری وهي چې دا سراشه دا سم لار ده ووایه په حقیقت کې خو سمه رهبري یوازې د الله رهبري ده او دغه له خوا موږ ته دا امر شوی دی چې د کائناتو د تقسیم په وړاندې د اطاعت سرښکته کړئ وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون لمونځ قایم کړئ او دغه د نافرمانی څخه ځان وژغورئ د همغه لوري ته ستاسې ټولو ورتګ دی وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير همغه ذات دی چې آسمانونه او ځمکه یې په حقه پیدا کړې دي او په کومه ورځ چې هغه وایي چې تاسو راټول شئ همغه ورځ به هغوی هم داسې شي دغه وینا هوبه حق ده او په کومه ورځ چې شپېلۍ پوکړه شي په هغه ورځ به باچاهي د هامغه وي هغه په پټو او ښکاره کارونو پوهیږي او ځیرک او باخبر دی او موږ په دې ډول ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ته د ځمکې او آسمانونو د سلطنت نظام ورښودلی وو او د دې لپاره مو ورښودلی وو چې هغه د باور کوونکو ته شي فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي بیا یې چې کله سپوږمۍ ځلانده تر سترګو شوه نو ویې ویل دا دی زما رب خو کله چې هغه هم پرېوتله نو ویې ویل که زما رب ما ته لارښوونه نه وای کړې نو زه به هم له ګمراهانو څخه شوی وایم بیا چې کله یې لمر روښانه ولیده نو ویې ویل دا دی زما رب دا تر ټولو لوی دی خو کله چې هغه هم پریوت نو ابراهیم علیه السلام آواز وکړ ای قومه زه له هغو ټولو نه بېزار یم چې تاسې هغه د خدای سره شریک ګڼئ نو هغه قوم ته وویل آیا تاسو د الله پاک په کار کې له ما سره جنگيږئ په داس حال کې چې هغه ما ته سم لاره را خودلې ده او زه تاسو د انګیرلو شریکان ته نه ویریږم هو که زما د رب څخه وي نو هغه ارو مرو کېدای شي زما د رب علم پر هر څه باندې خور شوی دی نو آیا تاسو فکرمن کېږئ نه وكيف أخاف ما أشرفتم ولا تخافون أنكم أشرفتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون او زه ستاسې له انګېرلو خدایانو څخه ولې ویرېږم چې کله تاسې له الله پاک سره په خدایي کې دغو شیانو په شریکولو نه ویرېږئ چې د هغو لپاره پر تاسې باندې کوم سند نه دی نازل کړی شوی له موږ دواړو ډلو نه کومه یوه زیاته د نه ویرېدو او ډاډنې وړ ده راوښیي که تاسې څه علم لرئ دا و زموږ هغه حجت چې موږ ابراهیم علیه السلام ته د هغه د قوم په مقابل کې ورکړ موږ چې چا ته وغواړو لوړې درجې ورته برخه کوو حق دا دی چې ستا رب ډېر ځیرک او د علم څښتن دی او موږ ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته اسحاق علیه الصلاة والسلام ته او یعقوب علیه الصلاة والسلام غوندې زوزات ورکړ او هر یوه ته مو سمه لار وښودله همغه سمه لار چې له دې نه مخکې مو نوح علیه الصلاة والسلام ته ورښودلې وه او د همغه له اولادې نه مونږ داود علیه الصلاة والسلام سلیمان علیه الصلاة والسلام ایوب علیه الصلاة والسلام یوسف علیه الصلاة والسلام موسی علیه الصلاة والسلام او هارون علیه الصلاة والسلام ته هدایت ورکړ دې توګه موږ نیکو کارانو ته داغو د نیکی مکافات ورکوو دا د الله پاک هدایت دی په هغه سره چې هغه له خپلو بندګانو څخه چا ته وغواړي لارښوونه کوي خو که کله هغوی شرک کړی وای نو د هغوی ټول عملونه به عبث ګرځېدلي وای أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة اے محمد همغه کسان د الله پاک له لوري هدایت موندونکو د همغو پر لاره ته هم لاړ شه او ووایه چې زه د دې تبلیغ لار ښوونې په وظیفه د تاس نه د کوم اجر غوښتونکی نه یم دا خو د ټولو نړیوالو لپاره یو عمومي نصیحت دی دوی د الله پاک صحیح قدر او ستاینه ونه کړه چې کله یې ویل چې الله پر کوم انسان باندې څه نه دي نازل کړي له دوی نه پوښتنه وکړه نو بیا هغه کتاب چې موسی علیه صلات و سلام راوړی وو چې د ټولو انسانانو لپاره روښنایي او هدایت وو چې تاسو هغه ټوټې کوي لکه ښکارا کوي او ډیر څه پټوي او دغه په وسیله تاسو ته هغه علم درکړ شو چې نه له تاسو سره او نه تاسو د پلان نیکه سره خلو دغه نازلونکی څوک یوازې دومره وایي چې الله پاک بیا یې په خپلو دلیل بازیو کې لوبو کولو ته پرېږده د همغه کتاب په څیر دا یو کتاب دی چې موږ نازل کړی دی له خیر او برکت نه ډک دی د هغه څه تصدیق کوي چې له دنه مخکې راغلیو او د دې په خاطر نازل کړی شوی دی چې تاسې د هغه په وسیله د کلیو دا مرکز یعنی مکه مکرمه او د هغې په شاوخوا کې اوسېدونکي تنبیه کړئ په داس حال کې چې پر هغه باندې کومه وحی نه وی نازل کړای شوی یا هغه څوک چې د الله پاک ته نازل کړی شوی په مقابله کې وایي چې زه به هم دا شی نازل کړم کاش کې ته ظالمان په حالت کې ولیدلای شي چې هغوی د ځنکدن په سختیو کې غوټې وهونکي وي او پرښتې په لاس غځولو ورته ویونکي وي چې را وباسي خپل سا نن به تاسو ته دغه خبرو په مجازات کې رسوا کوونکی عذاب درکړ شي چې تاسو په الله پاک پورې د ناحق تور په تپلو کې او دغه آیاتونو په مقابل کې مو د سرغړونې څخه کار اخیست لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون او الله پاک بوای دا د اوس تاسو هغه سي یوازې زموږ وړاندې حاضر شوي لکه څنګه چې موږ په لومړي ځل تاسو یوازې پیدا کړو څه چې موږ تاسو ته په دنیا کې درکړو هغه ټول تاسو شاته پریږي راغلی یاست او اوس موږ له تاسو سره تاسو هغه سپارښت کوونکي هم نه وینو چې دا غو په باب تاسو دا ګمانو چې تاسو د چار په برابرولو کې هغه هم یو څه برخوال دي تاسو ټول سمندي اړیکې پریښوي او هغه ټول درته ورکول چې تاسو د هغو ګمان درلود همغه د شپې پرده چې روي سهار راباسي همغه شپه د آرام کولو وخت ګرځولې ده همغه د لمر او سپوږمۍ د ختلو پریوتلو حساب ټاکلی دی دا ټولې د همغه ستر قدرت او علم لرونکي ټاکلې اندازې دي هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون او همغه ذات چې ستاسو لپاره یې ستوري د بیدیا او سمندر په ترقبیو کې د لارې پیژندلو وسیله وګرځوله وګورئ موږ نښانې په ډاګه کاره بیان کړې دي او همغه ذات چې تاسو له یو نفس پیدا کړئ بیا د هر یو لپاره د تقرر نیولو یو ځای دی او یو دغه د ورسپاره دی ځای دا نښانې موږ د هغو خلکو لپاره څرګندې کړې دي چې پوهه او ادراک لري بیا یې ورته لاندې باندې سپېرې دانې راویستلې او د کجورو له څانګو د میوو وږي سنګلې پیدا کړې چې له ډېر بار نیولو نه کته ځانګي او د انګورو کولو او انارو باغونه یې جوړ کړل چې د هغو میوې یو بل ته چېرمه ورته هم دي او بیا د هر یوې خصوصیات بېلابېل هم دي دا ونې چې کله میوه نیسي نو په هغو کې د میوې راوړلو او بیا یې د پخېدو څرنګوالي ته لږ ځیر شئ په دې شیانو کې نښانې دي د هغو کسانو لپاره چې ایمان راوړي وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون د دې له پاسه هم خلکو پیریان له الله سره شریکان وانګیرل په داس حال کې چې هغه داغو خالق دی او بی پوهی او بی ادراکی دا غل پار زامن او لونی جوړ کړی په داس حال کې چې هغه د هغو خبرو ته پاک او ډیر ورده چې دوی کوي هغه خو د آسمانونو او ځمکې هستونکی دی دغه کوم زوی له کومه کېدای شي چې له سره څوک دغه د ژوند ملګری نشته هغه هر څه پیدا کړی دی او هغه په هر څه پوهېدونکی دی وګورئ تاسو ته ستاسو د رب له لوري نه د کتلې وړ روښنايي راغلي دي اوس چې څوک د بنایي څخه کار واخلي د ځان لپاره به ګټه وکړي او څوک چې ځان مونږ واچوي خپل ځان ته به زیان وړوي زه پر تاسو باندې کوم پیردار نه یم وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون په دې ډول موږ خپل آیتونه بیا بیا په بېلابېلو ډولونو بیانوو او د دې لپاره بیانوو چې دا خلق به وایي تا له چا څه زده کړه کړې ده اے محمد دهغه وحی پیروي کوونکی اوسه چې پر تا باندې ستاد رب لوري نازل شوی ده ځکه چې دهغه یو رب نه پرته بل کوم خدای نشته او په دې مشرکانو پسې پلمه وهه چېرته داسې ونه شي چې دوی له شرک نه په نور لا وړاندې تګ سره د ناپوهۍ له امله الله پاک ته ښکنځلې وکړي موږ خو په همدې ډول د هرې ډلې لپاره د هغې کړه وړه ښایسته کړي دي بیا د هغوی د عمل خپل رب په لوري ورګرځېدل دي په هغه وخت کې به هغه ورته څرګنده کړي چې هغوی څه کړي دي دوی له سختو سختو قسمونو خوړلو سره وایي چې که موږ ته کومه نښانه راشي نو موږ پرې ایمان راوړو ای محمده دوی ته ووایه چې نښانې خو له الله سره دي او تاسو څنګه وپوهول شئ چې که نښانې را هم شي نو دوی ایمان راوړونکي نه دي ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون او موږ خو تل همداس شیطان انسانان او شیطان پریان د هر پیغمبر دښمنان ګرځولي دي چې یو بل ته خوږې خبرې د غولونې او فیب لپاره رسوي کوم خلک چې په آخرت باندې ایمان نه لري دا غوی زونه د دې غلون کې خلا پلوري مایل وي او هغه پرې خوښ شي او دا غو ناوړ کارو په کړو لاس پوری کې چې هغه کول غواړي أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون او اے محمد کته د هغو خلکو د اکثریت په خپل کار وکړي چې په ځمکه کې نشته دي نو هغوی به تا د الله پاک له لارې نه واړوي هغوی خو یوازې په ګمان روان او د انګېرنو برابروونکي دي إن ربك هو أعلم بالمعتدين خانو څه دلیل ده چې تاسو هغه څه ونخی چې پر هغه باندې د الله پاک نوم اخیستل شوی وي په داس حال کې چې د کومو شیانو استعمال چې الله پاک د استراري حالاتو نه پرته په نورو ټولو حالاتو کې حرام کړی دي داغو تفصیلی تاسو در خودلای دی زیاتره خلق داس دي چې د علم نه پرته یوازې د خپل خواهشات په اساس گمراه کوونکې خبرې کوي ستا رب د لحد نه تیریدونکی ډیر ښه پیژني وذروا ظاهر الإثم وباطنه او کوم څاروي چې د الله پاک د نوم پاکستلو نوی ذبح کړی شوی د هغه غوښه مفري دا کار فسق دی شیطانان د خپل مرګرو په ځینو کې شکونه او اعتراضونه اچوي تر څو چې هغه د تاسو سره ښه وکړي او که تاسو د هغه اطاعت ومنئ تاسو به په باوري توګه مشرکان یاست الله پاک ډیر څه پوهیږي چې د خپل پیغمبري کار د چانه واخلي او په څه شان واخلي هغه وخت نږدې ده چې دا مجرمان د خپل تګیو په مجازات کې دا الله پاک وړاندې